او د پیښور اوسیدونکو لس کال پس با آینده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمی د وی سی آر او د ټي وي د برکت به زمون خزي ډمی وي او زمون زامن به ډمان دروغ وای زمون خزي په ډمي وي او ګورای د ټي وي په پردا د ډمي چې کم فیشن دا خزي وګوري سباله هغه فیشن جوړ کړي او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پردا د ډم چې کوم فیشن الکان وګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړي او په قصه خانه او کابل کې ګرځي آئنده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوه و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تللی دي یو خرواله ده یو اوسای واله ده یو خرګوش واله چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاهم د ځنګل مشرم او میلوت ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر خلاص ده خبر صفا ده دا خر ستاشو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا اوسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړوکې ده او دا خرګوشم وړوکې ده نو دا د دشو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د ګیدړ ته ته تقسیم وکا زر کو هغه وی چې خبره خلاصه ده دا خر به اوس خوري دا اوسه به غرمې لا خوري او دا خرګوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه وی جی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای بے وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زم خورم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته وای چې د چوار د د د د چواریانو مشری بزوال بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اوا ده جی اوا ده زه سره یو کیسټ ته هغه واوري ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر ته خره ویل دا شرافت دی نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت دی نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سورېږم ناره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپیګنډي لګي دي چې تا ما پورې دا لکه یو تړلا نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د یرمنډه ډمې د لاور چا د وړوکوالي نه خرابې دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه پلاس نه درتله نو زما متعلق دې دا غلطه پراپګنډا وکړه زه دومره کمینه او رزیل یم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وایم جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده پاتې شو دا خبره چې مليان خزو پسې لاړ مليان خزو پسې لاړ دا چې څوک وایي دویمه دا چې فلرامان خزه سره ملاقات کړي په دې ملک کې چې تو سیږي تاسو په ایمان وي په دې بنو کې بازار کې دوله کا خزه نه ګرځي او زه د دوايي په دکان ناستم خو چې ګورم خزرانه نوځي چې ګورم خزرانه نوځي چې ګورم خزر ادا چل دې کړی او دا دا چل بک په لاهور کې مې یو خبره کړې و مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی دولس نیم کروڑه پاکستان دی چې دوه کروڑه مې حلال کړي نه نو دا لس نیم کروڑه د سړي ځامن کیږي نه ته پوه شي په خبره دوه کروڑه به حلالو مليان خزو سره مرګري شو عزیزانو تاسو په ایمان وای که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دی نه دا تپوس وکړه چې ستاسو د مشر دوه ګنټې په بند کمره کې بېنظیر سره ملاقات کړی که نه ها کړی ده که نه وکیله دوه ګنټې فلرحمان خو داسې ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو ده په بند کمرې کې ورسره دوه ګنټې ملاقات کړی که نه دی خو وګورئ کتار سکه خیر دی کتار سکه خیر دی نو زما ستا دا سنبه د ګډې د پلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاری لک شرم وکي او په دې گریوان کې وګوري بل دا چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ درې شپې د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله چا سره چې دوه ټانګې خلک نه هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګي اصغر خان غوندې سلام کینی کوټه سیستم باندې باس کوي دوه ټانګي خلک ور سره دي خبره خو تاسو نه منل نو عزیزانو کته معنا شل کال مخ کې خزه سره مرګره وي خیر دی کته ننم خزه ته مور وي خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کینو سخت خلاف خدا جواب ستاسو د پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عملو کو نو زه پې کافر شوم دی خو ګوره د مولا د ښځې لوی مرګری خو مولا دی را پیدا نه چې مولا ورته په غوږ کې بانګ وي مولا چې تا ته نه ویلي چې قبول کړی دی مولا صاحب کنه ته دې خزه ته نږدې کېدې شي نه وایي لکه چې مولا نه ویلې ورنږدې بشي بیا دا مولا دې چې حلالي درته مولا په غوږ کې بانګ ورته مولا وای جنازه درته مولا کوي دوه سوه قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته ملا ښيي چې غلط شوې خطا شوې د خولې نه دې څه ووته اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری هیڅ بې غیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده د وزیر اعظم او د گورنل په جګړه ده یو وای زی په ځان سورو ما بل وای زی سورو یو وای زی سورو ما بل وای زی سورو اے بے حیا قوما بے غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرق کی چې تاسو د پاره څو کلیکشن کوي تاسو د پاره څو حکومت دی خلق له جلسې کې دی خلق دا خو د ګډې روړه دي خو چې څوک ورته شین بوټي او هغه پسې بین بین ناره وي یګنه دې قوم ته دم راغله دې په سرکاري اعزاز ګرځي لګیا دي روټای و د دلیپ کمار نو سړو کې ناشته او سمره معززین چې تللی دي ناغي خزم ځان سره بوتلی دي ځکه نن سبا خو لوی معزز توب داده چې خزه بزان سره بوزي تب رستوي او خزه به مخ کی تانه به خزه مخ کې ستا دوست لاس ورکی دا زمونږ د زمانه معززین دي نو تقاضا وکړه خزو چې دا دلیب کمار لګ دنه نه راولېږي چې مونږه هم غاړې باسي ما په پیښور کې ویلو چې واورای کله چا فوټو مې دلیب کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمی کم پرېدم چې درنه مې پرتګونه نه ویست ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلکو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلک دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وای د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه دار دی د دروغ مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې راووت حجره کې به بټیاران دا ناس هلکه څه دي خوړلي خان ساګ مې خوړلي تاسو خوړلي خان غټه غوښه تاسو خوړلي جی دال مې خوړلي د تبه خان تاسو خوړلي ړوند دی او ګوره دا دوی دسه دسه کوي کوم خیال کړی دسه دسه دی هغه بریته والا کوي چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقه په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناکه او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي د څوک درته سوي لري چې دا دا چل مکه وا پارام کینا دا دا چل ایو سړیو خزو تراغه خزو تل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه ویل مزل هیڅ زما او دا اندوان به داسې داسې او داسې چې ټول کېمک ښځو یې ځنو الله دې مل شي چې کشمیر ته تللی او د غره په خوا کې ولاړ دی او دا د توپو غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کاڼي لاندې سر نه باسي کله بل غړم ته په دې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی و چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو به وې په دې کې یو سات تیر شو په خرم بم راو غردې چې غړم شو خر والی زولو چې وې کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د ښځو پهلوانان یئ او د ښځو تورزن یئ، د کلي کوڅه کې ځان نه دې پړانګ جوړ کړی دی، دا څه توره نه ده. نو هغه سړي برېت یې دا دا چل کولو او وایي چې ګورئ نه پولاو زردې فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برېتو ته وکتل نو رښتیا به یې برېت یې غوړې وې. حجره کې ناست دی او دا غریبان ته غیر چاپیر ناست دي، نو زوی په منډه منډه راغی، وی چې بابا وی وی تا به چې په بریتې غوړولې سرمن خو پیشو یې وړه دی ورته وی چپ شه بیړه دې غرکه شه وی والله که ټوکې کوم مور مې راته وویل چاله سرمن پیشو وتښتول نو نوکران ورته وی چې خان بریتې به دې په سرمنې غوړو له مونږ ته بدیوي چې پولاونه مې خور دی خو ګورئ د بیروپیت راز على الدوام نه پاتې دا به تاسو لا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي دا سبا لټکیږي چې د ملک قانون قران او حدیث چې د ملک قانون قران نو سلوخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو او شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کال حکومت کې پیرنګیانو نو شرمو لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چې شرمو ار یو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام اسلام اسلام اسلام ډلې لګیا دي اسلام اسلام پته نه لګي چې اسلام دې څه چغې دي پته نه لګي آیا بادشاہ کور کې د دوبي خزراله جړلې چې ژړلې بادشاه خزه ورته ویل چې ولی جاړې وی لنډه مړ دی د بادشاه خزم په جړا شو بادشاه کور تراغه خزه ولی جاړې وی لنډه مړ دی بادشاه په جړا شو اوس پختل نه کې لنډه څه شي بادشاه بار راغه دربار ته چې بادشاه په جړاو لکه زمونږ صوبه سرات کې ګورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ور سره مخ هم وګوري او یاله د پارلیمنت دغه دا څه شي دی میټینګ دی د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی پارلیمنت دی پارلیمنت وی چې نیم خبر خو خزه نه جړل چې لنډه مرده زم په جام شو بادشاہ کو تراوی خزه ته چې خزه دا لنډه سو کو ټوله بادشاہي په جړا وی خبره نیم ته دوبي خزه جړل چې لنډه مرده نو زم په جړا چې د دوبي خزه راوخته بي اختی وزره لنډه سوک ده ټول سلطنت جاری وی لنډه زما د میړې او خرو آمر ده صاحب هغه چل پته نه لګي اسلام اسلام اسلام اسلام ټول لګیا دي کې دا دې را روان دي کې دا دې را مشي کې دا دې را اسلام درې خبرې ټول دروغ ایمان پیدا کوي کله سمله منبر در تراغه او درته یې وویل چې اسلام دې ورا به شي، نو که ایمان ځان کې لرئ، نو د دغه ګرېوان نه یې ونیسئ او په دغه خوله یې یو څو څوکه ووایئ چې دا خوله والا د وینو ډکه ده. که وزیر درته راغی او درته وزیر له خو تاسو ټول ټوکرای ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکې ته تللي دلته به استقبال تیاری کی ته به وګورې دا بې ضمیره قوم دا بې لکۍ چې دي دا به زرګونه خلک روا وي چې له امریکې نه راله امریکا څه کعبه ده امریکې غوندې رزیل ملک به په مخ د ځمکه باندې دی دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین یو پیر یو کلی ته تلو اکلی کې څه ګوري چې ټیپرم په دوه پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په دوه پیسې سیر اوهو یلکه دا خو شعر ناپرسان دی سوچه غوړیم په دوه پیسې سیر ټیپرم په دوه پیسې سیر گازرم په دوه پیر ووی مرید ته چې بچیا تخته دا شعر نه پرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه ا مرید ډیر مانداو هغه چې حضرت لګ به ایثار شي ډیر مانده مو دا سوچ غوړي ډیر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچ غوړه خو به خو خو سټ بدی ګسیم خوري وی چې نه صاحب لګ لګی سار شه ډېر خبره چې سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش دوه تیرې دې شیخ ندا سے کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسي کوي هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګې دا بادشاہ ته راپورټ شو چې جدا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا روزي بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګوري خو یو سړی مړ کوي اور سوک چی ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سه مرید باندې او وې والله د مرای ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مرای کې نه فټ کیږي وی پیرا خدای ته ګور او ست چل کوا نو پیران خو ډیرو خيار می کړ ډیرو خيار زر شعر تم ډیر خپایم چې ما ځان مولا کړی ډیر خپ چغی دی او سوری دی او بد ورځی دی او سبا جګړی دی او جیلخانی دی او په لوی غم اخته که ځان می پیر کړی وای داسې مزه به کوله لوی خوند به اوس خو صاحبا په قهر راختی د ټریفک د سپای غوندې که خزر روانې چې ما کجنه را روانې ما کالکان را روانې ما درې لارې بلاک کای درې واړه درته کنځلې کوي دوست خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر وللا اسرا کاږي الله دې نورم خکا را کجینه ورننا واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا اجي آسان شه ده مال ده پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کو ده ملا توب ګران کار نو پیران ډیر خياري هغه ورته اوس می خلاصوا و بداس چل چې سبا لا د دې پانسه دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به په زور منډه کم او بیا ته په معنا مخ کې ورمنډه کوا زب تو تب سرون خلو بادشاہ به یو تپوسو کی او زب یو خبرو کوم ستازان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دې پیر په دې کړای ورمنډه کړي مرید په ورمنډه کړي دواړه په پرزونو دی یو زب په ورزم بل زب بادشاہ دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت چې د چا غاړې ته پرې وته نیغ به جنت ته ځي زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه زه ځم دا جګړه ده زما او ده بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زه ولې نه ځم زه ولې نه ځم کړه بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې نه اډر ورکړي راکاږي اسلام اسلام اسلام پنځه کال وشو اسلام اسلام په ټي ټي کې دمانم لګیا دی اسلام اسلام دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانه رونه یو شپون مړ کېده ځامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ویل ډر ازامون ورته له شهادت الله الا الا هغه ډر ورته دا خر مخ ته پتن لرو لا دا کور د چا آباد شو بیګاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس اغستې جو تا تاسو بنی آدم یې ځان سره یعنی تاسو پښتو دار دا دې چا سره کې مې تقریر کول مال تاسو هم کېنی چې مینګه پښتانه مینګه پښتانه مینګه مال هغه وخت کې مینګه پښتانه یو چې زمون خزې د شپې په یو بجه د سینما نه یوازې را رواني مینګه پښتانه لورم چا کار شپکړی به سار چرته تلې وی بیګا سیلای کار مشپور ها سیلای کړه دې شپه که سویلی کړه دې شپه یعنی موږ موږ پښتانه کې نه کې شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې داسې څوک نه شرمې لکه نن چې موږ شرمې دي موږ شرمې نو ستا داس به د سړیتوب په ځای کې ونه ګوري راشه کنه که د ډزو شوق ته دی د تورخم نه دی یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه نو هغه به یو زیارت لاتلا اول ته به دا دعا کولا چې خدای زما دا خاون په دواړو سترګو ړوند پټه پوړون ولی چې زه سکوم چې دې نه ویني خزی وی چې دما دا میړه ړون کا زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړون کا نو چې زه سکوم چې دې نه وی خاون به ته تاسو کول چې خزه ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډیر مال دولت ورکې او ډیر داسې کې او داسې کې یو ورځ دا خاون ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وې زیارته بابا ورته وی چې کور کې د زیړه غواشتا وی چاوشتا وی هغه لالکا او درې ورځې داغه غوخه په میړو خورونو په دواړو سترګو بړوند شي دا واپس کور ته راغلی دا چې سسات پسې ورپسې خاوندم راغلی دی خزه څنګه چل دی ول سړیا دا چاړواله دا غوا زره لالک ویل ولی وې نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې اوس خزه ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروتو تاسو پوه شئ وکه دی وک دا هغه ته څه پته ده زما په خپل خیال چې د خندانا زیات دی خبره ته سوچو کې بیا به په پوهیږي نه وکه وې ښځې دا تیاره خو زیاته شوه، وې بس دا خو دې غوښې درباندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په دریمه ورځ یې پرې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو، وې ښځې هېڅ راته نه ښکاري. بلکل! وې چې ښه! بس ړوند شو، خدای دې دا زیارت وي دا د څه چل وو؟ وې چې بس ړوند شو. به د نور کاره خو ووتم، خو ښځې بس داسې به وکړم چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی، چې کش کش دې سړي اورېدلي دي کوتک یې ورته را پرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بېړه دې غرکه شه دا خو دی کولنګي چرګ مړ چرګان یې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی دویم سړی راغلی بیا دې سړی په کوتک والے وې دا دې سو که ظالم دا خو دې هغه انګريز دې چرګ مړ مړه ها ها چې په دې کې سلور برابر چې سلور برابر کړ خاون ورته سترګې پرانیستې دي او خزه ته وی چې زه خو جګ جوړې ما تا دې د پر زیارت تتلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړړون کې چې ستاسو خوخی چاغه کې زه اوس د هر څه خاوند ستا سر خوري خدا مړی اوس لري کچو پیوم نه نیسی سو سړی راغوخته ده په 100 روپۍ چې دا مړی یو صدا یو او سین کې وغورځوا چاغه وړه سین کې غورځولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې مې یوړ ویلاغه خو بیا راغې هغه مړی دا ده پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چاغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالم بلې ور سلور وړای چې پیلیګلی دي اخیری چې لګلې دی ولکه چې دازل در نه را نشي ګوره سمې غورځوا سینتا چې د سین په غاړه د امړې غورځولې دی چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه هم مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیستی وای وی الله اوس میان هم نسی آیم مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغې ور ټوپ کړی وی لا سر دې مړ اوچت کو آیم مړ کړی دی بیا راغې سړی ته وی چې روره اوس مې سمه صفایاو کا جامې وینځلې مړې را په غاړه تراوته بیا مې ور غورځول مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه غړې کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپیا ورک ما ته وګورئ کلګ مقل لري او سوچ لري نو دینه به انداز لګوي چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړوند کی او میړه یې سره ور سره فراډ وکړو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سې لیدل ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړیو په خر به سره چلولا پټولا نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونږ ته نو ولکه وینځله ناته اولې ته وغورځېدو لاړو بو یو دیوس سرسام شو او چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیته خوا که زه خبر وې چې دا به اوبه رانوړي ما به هډو وینځلی نه وې کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وې مورې پاکه نه پلیته خوا پاکه نه پلیته مور ولا ډاکټر راوست چې د الګ باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره ته نه هیر کړه چې هیر کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي وسل روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا سل به بیا پورا راک چې ډاکټر زه ته لاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا په تاسو چلو ویل ولی بیا تا چې وی چې پاکې نه پلی تا خو بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکې نه پلی تا خو پاکې نه پلی تا مورم سرسام شو ول تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کولا مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ویل سلو نه 50 خې وې سلو نه 50 خې کزه پوهې چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغسته نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو زی او بل راځي ا د کپن او د موګي والا کیسه ده مونږ دا تیر ارمان کو چا خو خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته وي ای مولا رب سبق ویل استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کوم ټول کتابونه مې وې مولا شو ویل خزا په یو جمعات ورغلی دی په جمعات کې د پیر غوا په جمعات کې تړلې وه د پیر غوا یې وه په جمعات دی په ممبر ناسته ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر د مریدانو نه ساته او ادا دا کوته کې چې ګرځي ا دج کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والے دې خلای پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دا دي کتابونه او دا دي ملاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق مې ویلې او مړې کم حق نه وي وی کور دی وران شه ما چې تاته ویلو چې لګي سار شه چې لګه قلم زده کې نو بیا به حق خویلې شي لګي سار شه اوس کینا یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ولرونو خبره واورای د دې پیر د دې ګیره په وختو کې داسې اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول عمر بن مړ کیږي امریدان راغه پیر ته وای چې اسمن له وختراک امر وختو باسی ورنه ګیره بهم زما غوندې رنگای و مرګ وخت خلاص شو مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ولاله وخت خلاص شو داسو غپې په جوړ کړي ته په داسې ورټوپ کوڅو په داسې ها او چې مریدان ته پاتې دي پیر چنګ خلنی ولې و مړو مولام دوه خپل او دوه پردای کې استاد لورغه وې داسې چلو شو ویل ما چې درته ویل چې عقل زده که تم بچ شوې د پیرم بیړه تباه شوه او ځان دې محفوظ شو نو ما ملا صاحب لږ عقل زده که لږ سوچ وکړه فتوی چې ورکې سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کا خپل شان تم ګوره وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر سلويخ کاله دې خلکو دوکه کړی نه یو دا مليان وای په ایمان کړی دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چاو دی د دې مسلم لیکو د لاسه چاو دی او کني و چاو ډېر و چاو د ویل شری نظام به خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کېنه په آرام ملا صاحب چرته کور کمانې د موانو ستا اوس دې خبرو سره څه کار دی زمونږ په علاقه کې یو میر دی زه ورته تارپیټو یم مېر مونږ دغه ته وایو دا د کمیټې چیئرمین نه آ تار پیټو یو مولا باندې منډې ترلې منډې ترلې ځان په ممبر را ممبر کا خو چمبر وای بیٹھ یار مسیتی کدھر دم بم پا کوکړیا مکړیا کو تیرا ان کې کم نه کار جی ته تو پیا نیغ نیغ ونه هغه ته دسه نو دوی مونږ څلوېښت کاله استعمال کړي یو او ان شاء الله د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور به ته وګورې چې په دې سرمایدارو به ما درته میچنې ونه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په دروغه ساتي هغه ورځ پېښور کې پولیس افسرانو یو دوه سپایان په حوالات کې چوي ما لکه ولی وی جی دوی چانه لس روپۍ رشوت اخیستی دی مالخا ویلی مال خپه کېږي خو به نه کوي او ټکی درته وکړو هغه افسر ته مې وی ویل نه جی ولې به خپه کېږم ما هغه لس روپۍ اخیستې وې حوالات ته لاړو او تا کره چې پرون د کینوانو لس کریټه راغلی وو ته به کوم جهنم ته ځې په دې مې پوهېږه دا ستا مور پسې خیرات کړی او که ستا ښځې پسې خیرات کړی سپی لس روپۍ واغسته کافر شو جیل ته لاړو ٹھیک ده جی تا مالا لس زره او پنځه زره روپۍ جماعت لراوړي دا په کومه خوشحالۍ کې دي نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نه هي سود ہے پیران حرم کا دیل چې ورشي رشوت شي مال چې راشي شکرانه شي پیر له چې ورشي نظرانه شي پیر له چې ورکه نظرانه شي هغه ورځ راته چا وی دلته یو پیر دی د تبلیغ والاو خلاف دی پیر دی دا تبلیغی جماعت والا پیژنې وې د دوی خلاف دی مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منزونه مفت خی او پیرانه په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلق ته مفت کوي او دل چې لاس ورکړي چې قربان دې شمه داونه به مې نه وبوسه اما سره رامداس کې یو پیر ناس دا پریدي چې دی د خدای قمقل زه خپل پریدي ما د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دی دا تاسو سره قلا کی چی دا د خدای قمقل دی دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره او ډېر زر باولدار شي ډېر زر اپ پینځه پاو نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه او ورپسې لشل ودی کې جمعدار اپ پینځه پاو نور کی چې صوبیدار بکلش بیا په او بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور دی شیخ چلی او سړی او چا سره په اتان باندې کټوای د مستو په سر کړي وا په کرای ور سره وړا نو پلار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانې به کوم څه د غوا بچی پای خرڅول را خرڅول میخه بوالم میخه پای خرڅول را خرڅول لسته میخه بشي زه به ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم مجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به مې شوی یا براشه بوي چې بابا زبم چې ها خو چې آیا کټوه هلته لړه کا سړی ورته وایي بیړه دې غرکه شه ده مستو کټوه یې دې ماته کا هغه ورته ویل بیړه ستا غرکه شه زما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته بیا سیاسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کانه راوغورځيږي او اتی کی سوره وکړي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لار چې زونه داسې داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته وی ابای مې لیوانای شو په تور جمی باټینګ غړم پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې دی ساينس خو په امریکا کې دی ساينس خو په برتانیا کې دی چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دی تا کې ساينس دی چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي نه د پردي ملک نه سپیر پارت چې دی امپورټ کې او بحري بیړه خپل چلیږي مونږ سره یو ځای آزاد دی چین مونږ نه رستو آزاد دی روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دی بحری بیړې او جنگي جهازونه جوړی لګیا دي مونږه صاحب الہ مونږ سره جنگي توپه خوشتا کنه جنگي توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغې کخې کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمونږ په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس به وي زه زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه زه هم ته سوشلیست یا کمیونست زه هم ته خره بس دا خلاص خبره اوس ته خره نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده وکړه چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپل جوړ دي د روس په دنیا کې او چت او لوی طاقت ته صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چاره ونی و مړی که چا مړ که روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده دی خو خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنه مرچا کو نو سنسدان کو کین کیږي کالج کې ګرځي د ام ونه یو کتا الکانو ته یو درګي دا وګورئ د ام دی ونه ته وګورئ څومره غټه ده او بیوی ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونې ته وګورئ وړه ده میوه یې غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دې ونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دې خوا وګورئ عقل دا و یو تک شینامې په دا سر راوغورځېد چې ټاک شو کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وې خدای چې څه کړی خې کړی کدا د دې شینم په ځای اوس پیټه کدو دلته زوړند و را غورځیدل دا زمونږ د ملک سیاست دانان دي دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان څرار ساعت ملاوېږي. دا تصور مو هم چېرې راغلی؟ کور ته او زیارت ته او ختم دی او دوه سپارې دي او دا سپارې در پسې چې څوک وایي دومره کم عقل دي چې په یو روپۍ تا مړي پسې دوه سپارې وایي یو روپۍ ورکه یا دوه دوه روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه دوه روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پریخود پریخي درته لکونه دي د لکونه جایګیر او جیداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا تاسو هغه د پریدو رونه یې یو پریدو منګي کې غنم چولی د غنمو زکات او لاندې ته پنځه روپۍ خې وي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل درېواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هرچا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کاپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غري او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چا چا زکات ته خلای مال دا قبول کا غنم مولا ول چډه خدا قبول کړی نه او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا یو روپې واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نغد روپای والا غنم یې تیوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړه وای چې واخلا خزه خلای په قران چې خلای مې وټاګه او ملا مې وټاګه خلای لمم دوکا ور کړه او ملا لمم دوکا ور کړه وای چې څنګه وای چې 15 روپیا را باندې د پیسو زکات و و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویلي دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوې نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپل چالاکې ملا نه پر روپۍ واخسته نو دې کې د خدای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا دوه روپۍ باندې دوه سپارې طالب له ورکې په دې خدای له دوکه ورکې چې ګینې پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دی کې په دې خدای وبخ دا پیغمبري منبر دی او زما د خلې نه پکې هغه ګندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم وکم څه په هري پور جیل کې وم په سن تریاتر کې نو د اختر راغې وړو کې اختر دی قیدیانو پسې کور نه چا پسې وریجې رااله چا پسې څه رااله چا پسې څه رااله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زه د هغې بارک ته ورلم چې ورلم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ ته خو چې داسې اواز غوندې اواز دی وځي او رستونه باد نو ما هغه مرګرو ته وی چې هلکه دا چرک خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سره یو چا ډېر ټوکیو د دې چار ساده یو ډېر ټوکیو ا دې چر چرته د شپې بانګونه وي نو هغه خوب ته نه پرې خو نو هغه تیلو بوتل راغسته دی او دې چرګ له رستو دا ده لوی او دسماتي دی غوړ کړي دی نو چرګ بچ زور ازان لکول نو رستو به ته باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه دي که نه دي ما ته وی چې د ته بېګا پلانی خان دا چل کړی دی مالخا په خندا مې ځان مړ کو بس تېروت ا سړی ما پسې بارک ته راغی چراغ ماته مولانا ویلې مالې ها ویلې داستا مرګره نه دی دا مولا نو موږ سلور مليانو په جیل کې او سلور سو را سره نور قیدیان نو مونږه تقسیم کړو چې یو بازان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونږه ما ته حواله کړو چې جمعې مونږ به تور ویل مونږ مازیګر کې د چمن تروزو اسې سیل کو پام غلطو چې ګورو د مولا په بانګونو شروع شي د سره می چا د چر کار نه کړي پرې د مینه دی مولا سره ما سړی توپ زده کا ویل والله کې پرې بیا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تېلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرو چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکړه تازانې په ځای پرېښو منډه یې چې منډه یې کړه څه چل وشو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ پېښه مو دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیال هم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې ازان لزان جوړ کی رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کی یو ګیدړ په پټی کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ راوچت کو چې او پر مټ راته ملاو شو ټول ګیدړان را جمع کړ ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان ار څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړان ویل ها ویلو دا وګورئ دا پرمټ باغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځي د پلاني کلی کې چرګان ډیر دي چې پاکلی ورغلی دي په چرګانو باندې دا کلی سپی ورپسې شي چې سپی ورپسې چې چا ګیدر نه غوږ خوړلې دی او چا نه لکۍ خوړلې ده او چا نه خپې خوړلې دي او ګیدرانو منډې کړي